پدې آیات مبارکه کې تزهید فی دنیا ذکر کیږي دنیا نه بے رغبتی وکړي دې سره د سیمینه او محبت مکوي چې همیشه په پدې کې او د دې لپاره خپل خبر او خیرت نه هیروي دارنګ په دې کې تخویف د منکرینو د توحید لا او دا کسان هم دی خشاک د اور دی د جهنم د اور خشاک هغه د دنیا د خشاک په شان ته نه چې لرګي او خزل راجمه کې بدې کې دا غیر فار خشاک خلق او کانی نه حال او شان د دې موجود او کافرو په شان د حال د فرعونانو دی والذین من قبلهم او په شان دا کسانو چې مخکې د دوی نو مخکې چې کم کافر او مشرکان تیر شویو نو الله چې باغی باندې څنګه عذاب راوستو نو په دای باندې هم د فرعونانو دا غي غونته عذاب راشي د تکلم نه غیبوبت نه الله رب العالمین خطاب کوي دا د بلاغت غانوا عجزان ذکر کوي زمونږ د آیاتونو تکذیب کړو دروغ جنتیا کړو نو اوس د غایب صيغه ذکر کوي فاخذهم الله بذنوبهم نوران ولي وغي الله په سبب د ګناهونو دا غوي دې آیات مبارکه کې اوس تخویف د موجوده کافرانو فرعونیانو لا دغه په هر دور کې فرعون وکړه چې الله نه فرمانی کوي مسلمانانو مسلمانانو غریبانو باندې زیاتې کوي دا فرعون دی نو په دې آیات مبارکه کې یره ور کوي موجوده کافرانو فرعونیانو لا چې په خپل ډیر مال او غټ ډلې باندې غرور مکوي چې مال در سره ډیر دی ډله مغټه او زور وردا د بدر د واقع ذکر کړي د مثال په تور باندې دا ذکر کړي چې کوم مسلمانان او د الله تابعدار خلکو نو اله الله رب العالمین څنګه فتح او خوشحالي ورکا او کوم چې الله نه فرمانو منکرین د توحید او د رسالتو نو هغه باندې الله رب العالمین مؤمنان او خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسلط کو نو منکرین له آیات کې تخویف دی او کوم چې مطیعین او تابعدار مسلمانان دی غیله بشارت تسلی او خوشخبری ده د بدر واقعې په آیات مبارکه کې اشاره کوي چې دې له غزوه الکبرى وای او دې له یوم الفرقان وای اغرض چې مسلمانانو د کافرو په منځ کې فرق راوستون کې وا د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستون نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام چې کله د مشرکانو د اذیت او د تکلیفونو نه انتهایی تنگ شو نو د الله د حکم مطابق مدینه منوره له هجرت وکړو دیار لکال هغه په مکه مکرمه کې ظلمونه زیاتی او سې چې وس کېدو هغه وکړل نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره لراغه نو په دویم کال د هجرت باندې د مشرکانو یو قافله روانه و او د مدینه منوره په خوا کې تیرې د شام لتلې و شام لته بدایتل نو د مدینه په لار بتلل د ابو سفیان په قیادت کې رضی الله عنه چې دغه وخت کې لا ایمان نه دروړې سلويخ کسانو او ډېر مالونه ورسره د دې قافلې مقصد داو چې دا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د مسلمانانو په مقابله کې استعماليږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره مشوره وکړه چې د مشرکانو قافله د ابو سفیان را روانه ده په مدینه به تیریږي او په ډېرو مالونو باندې مشتمل ده او دا مال د مسلمانانو د عداوت او د دشمنۍ د پاره تیار کړی چې د نبی رسول الله والسلام په مقابله کې به لګي په دې باندې به اصله اخلي د جنگ سامان به اخلي نو نبی اسلام د صحابه سره مشوره وکړه چې دې قافلې پسې وروزو نه نو صحابه کرام د نبی اسلام والسلام سره تیار شول درې سو دیار له صحابه بعضي تعداد لکم وبیش ذکر کوي بعض روایتو کې سوار لستر ولس پورې ذکر راځي خو مشهور ده د چدري سو دیار له صحابه کرام د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره د مدینه منورې نه د دې قافلې د نیو د پار روان شول دا دویم کال د هجرت او د رمضان المبارک میاشت وه د بدر میدان لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسېد تقریبا د مدینه منورې نه دا یو سل او یا کیلومتر لري دی نو ابو سفیان له په طریقه باندې پته ولګېده چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تا پسې د مدینې نه راوته نو کوم عام لار چې واغې پریښوده او د سمندر په کناري او اړخ اړخ باندې روان شو اوس مکه مکرمه له یو لار تللی د یمبو د سمندر سره نو معروفه او مشهوره لار پریښوده او په پټه لار د سمندر په اړخ اړخ باندې ووتو مکې له ورسېدو او مورثینو ذکر کړی د سیر او تاریخ په کتابونو کې راغلي چې پته ورله څنګه ولګېده چې کله خبر شو چې د مدینې نه ما پسې څوک راوتي نو خپل جاسوسان یې خواره کړل یو خوا بل خوا یې ولېږل نو په یو ځای کې تپوس وکړو د بدر په میدان کې چې دلته خو تاسو څه لښکر مختر نه دی کتلی نو خلق ورلوي چې لختر مونږ نه کتل خو یو دوه کسان چې اوخانو راغلي او زمونږ نه تاسو کول دی بدر کې میدان کې یو کوی او پرې د قافلې والے تیرېدل د هغه وب بسکلې خپل ساری ماری به راغی نه وبکل یو دوه کسان وي چې اوخانو باندې راغلي او د قافلې تاسو کولو چې قافله خو تیر شوی نه وي مونږ ورلوي چې نه تیرا بیا وې دغه ځای کې د دیونی د سوري لاندې هغه کسان کېناستل او لاړل نو دا هغه جاسوس هغه ځای له لاړو کوم ځای چې اوخ ناستو اوخ پچم په هغه ځای کې کړی هغه پچې راواغسته چې یې ماته کې وی کتل په هغې کې د مدینې منورې د کجورو اډو کې وو او عربو خيار خلکو کوی د لغله پته ولګي د چې دا خو د مدینه کجوري دی او د مدینه نه مونږ پسې سوګ راوتی زر ابو سفیان له خبرو لګلو چې لار بدرو د بدر په میدان کې در پسې د مدینه کسان راوتی دي ما لیدلې نه دي خو نخې او علامات داسې دي چې مدینه نه سوګ راغلي هغه په تیز رفتار اس باندې سوق بته مکرمه له ولېګلو قریش او ابو جهل دې خبر ورکولو که خپل مال او قافله بچول غواړي نو محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام د قافلې نیو د پاره راوته دی نو تاسو زموږ د بچاو د پاره او د امداد د پاره راشئ ابو جهل او د مکی قریش مشرکانو سمدستي 1000 مسلح لخر تیار کو او د خپل قافلې د بچاو لپاره د بدر په طرف باندې را روان شول په دې دوران کې ابو سفیان مکی له روغ رمټو رسیدو او بیا د قریش سردارانو له خبرو دیګل چې بس زمون قافله روغ رمټه ورسید تاسو را واپس شئ ابو جهل وی مونږ چرته واپس کیږو 1000 مسلح لخر مو رئیسته دا کمزوري خلک زموږ په سروتی او مونږ لاري نیسی مونږ تراغه واپس کیږو نه چې د بدر په میدان کې مونږ دمی نی غړي کړي شراب مونیس کړي او خوشحالي مونی مناو کړي چې بیا څوک دا وسو طاقت نه لري چې د قریش لار دیونی چې او دا غي قافلې لري مخې لشي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام باندې پریشانی راغ ځکه غي د جنگ د پارنو وتی د شمیر یو څو کسانو دوه چوری دی ور سره او یو څو خان ني ول سوري دی ور سره او یو څو د شمیر خان او اسونني صحابه کرام سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره شروع کا چې موږ خو د جنگ د پاره نور وتی او د کافرو مسلح 1000 لخر وروته سکو مقابله کو کنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د انصار راي اغستا چې انصار صحابه کرام مال سبا شور راکې ځکه غي نبی صلی الله علیه وسلم سره دا وعده کړې و چې ته مدینه منوره لراشي نو موږ وستا داسې حفاظت کوو لکه د خپل بال بچ څوک حفاظت کوي د مدینه دنه او دا خدای د مدینې نه بار د جنگ د پاره راوتیو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به صحابه سره مشوره کوله حدیث کې راغلی امام بخاری ذکر کړی اشیر علی ایها الناس اے مرګرو خلق مال مشوره راکړي چې څه وکم ابو بکر رضی الله عنه را پاسید عمر رضی الله عنه چې الله پیغمبر مونږ در سره یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بجاوی اشیر علی ایها الناس نو انصار پوه شول چې نبی اسلام جوړ مونږ یادوي خپل مهاجرین صحابه مشوره ورکوي او د الله پیغمبر بیا وایي ماله مشوره راکوي نو د انصار سردار سعد ابن عباده رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام له ادریدو امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی وی نبی علیہ السلام له چې ایانا تريد یا رسول الله تا مقصد زمونږ انصار د الله رسول او که تاسو وایي چې برق الغماد یو لرې ځای او هغې له روان شئ هغې له در سره روان یو رستو کېدو واله نه یو مونږ د بني اسرائیلو غوندې نه یو چې خپل پیغمبر له ویلي اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون تاسو طرف لاړ شئ د دشمن سره وجنګېږئ مونږ به دلته تماشه کوو ناس به یو که مونږ په اور ورچې که په اوبو مو ورچې چې هر طرف له مو بوځي مونږ ستا مرګري رستو کېدو واله نه یو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د په مشوره باندې خوشحال شو او صحابه کرام له بشارت ورکو دی یو یو کافر د قتل وی ورلو خو چې سبب الله دا د قریش سرداران په دې دې کې وجنی او قتلې به ولسم د رمضانو د جمعې رضوا چې دا غزوه بدر الکبرى چې دی له یوم الفرقان او د اسلام او د کفر په منځ کې لومبني جهاد الله رب العالمین خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو له فتح ورکا او یا کفار دا غي سردارانو په دې کې وغي مردار فل او یا په قید کې راوستي فل او په صحابه کرامو کې سوار له صحابه کرام شهیدان شوي چې شپږ پرې کې مهاجرین او باقی د انصارو نه وو نو په دې آیات مبارکه کې د بدر واقعي له اشاره کوي قد كان لكم آية في فئتين التقتا مسلمانان درې سوا دیار لسو نو کفار لاغی شپک سوا او شپک شکاریدل او کفار دوزر مسلمان ایک هزار مسلمانان لاغی دو هزار شکاریدل یادا چې کفار د ځان دغه مسلمانان قتل دی 2000 د مسلمانان ول 2000 ښکاریدل او مسلمانان 300 دیار لسو نو غیله صدقه 600 کفار ښکاریدل دا الله رب العالمین د یو بل له اول ډېر ښکارا کول چې هله دلیل بل دګنا او دچن ښکارې دو چې د دې نتیجه دا شي چې د کفارو په ځل کې رعب او ير راشي او د مسلمانانو توجه نورم الله رب العالمین لپاره شي او ظاهرا اشکال د دې آیات د سوره انفال د آیات سره راځي چې په دې آیات کې وایي دګنې لیدل هر ډلې لبل ډله سیوا ښکارې ده او په سوره انفال کې وایي چې الله رب العالمین تاسو یو بل لکم فولي ويقللکم فی اعینهم کافر له مسلمانان کم ښکارېدل مسلمانانو له کافر کم ښکارېدل نو دا خو ظاهرا اشکال دی یو ځای کې وایي چې دګنه ښکارېدل بل ځای کې وایي کم امام رازی رحمت الله علیه په مسائل الرازی کې وایي دا مختصر کتاب نه وایي په ابتدا کې چې اول کې ابتدا کې یو بل لري لګ لګ سارېدل چې هر ډله په بل باندې ډله باندې زړور شي ډاډه شي مسلمانانو چې دا کافر کم دي کافرانو چې د مسلمانانو تعداد کم دي نو چې دوی په یو بل باندې خډاډه او زړور شي په یو بل ورټوب کې ورشي او کله چې بیا جنگ شروع شو عین د جنگ موقع په اخر حالت کې نو بیا هر ډلې له دابل سیوا ښکارېدل او په هغه کې حکمت د الله رب العالمین دا چې د کفارو په زړه کې یره راشي مرعوب شي او مسلمانانو خپل رب له توجه نورم سیوا شي توجه پیدا شي او مسلمانانو سره چې الله رب العالمین کوم وعده کړی و چې ان یکم منکم که پتا شو چې سل کسان یو په زرو باندې غالب راځي په سوره انفال کې وایي نو چې درپ په وعده باندې اعتماد پیدا شي چې ګوره مونږ کم یو دی سیوالي نو الله رب العالمین پر فتح راکا امام نفسی رحمت الله علیه په تفسیر مدارک کې وایي چې دا تقلیل او تکثیر په اعتبار د مختلفو حالتونو سره دی په ابتدا کې یو بل ولکم ښکارېدل چې په یو بل ډاډه شي ورشي او چې جنگ شروع شنو بیا یو بل ولړیر ښکارېدل چې د کافرو په زړه کې رعب او یره راشي او مسلمانان په خپل رب اعتماد وکړي والله يؤيد بنصره من يشاء